رواه البخاری رحمه الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو الہ العالمین دی موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمجھ او د الله د حبيب د سنت مطابق دا مختصر فانی ژوند تیر کو دا دنیا نیمګړې دا فانی دا او دی او سو رزو د پاره مونږ او تاسو الله د ازمایش او د امتحان د پاره پدې کې پیدا کړی یو زمونږ او تاسو نه مخ کې سمره سمره انسانان امتونه جماعتونه تیر دي او د خپل ازمایش او د امتحان وخت په دې نیمګړی او فانی دنیا کې تیر کړي نن اغوی د خار او د لاندې دی او دوه قسم خلق دی چا خپل عمر د الله د حکم او د خپل پیغمبر د تابعداري مطابق تیر کړي نو نغنن غي په قبر کې د خاور دلان دي په خوشحالو پراحتونو کې دي ځکه دا قبر د آرام او د راحت زیده او که چا ځان د پاره د آرام او د راحت ځای جوړ او ځل خلق دم هغه په دنیا کې داسې تیر شي چې ژوند دې د مرزي او د خواهش مطابق تیر کړي نن هغه د خپل اعمالو د سزا سره په قبر کې مخامخ دي سورج پس یو سات پس زکه د مرګ پته لګینا مونږ او تاسو سرم دا معاملې کې دوالدا زکه دی دنیا کې چې دا څومره مونږ او تاسو یو بل ګورو دا نور مخلوق ګورو په دې ټول فنا راځي دا اسمان او زمکا غرونا دا ټول ظاهری نقشې به ختم شي یو ذات د الله دی چې هغه به همیشه قائم او دائم وي دیو جنې او الله والا وی وی کله چې سبا کیږي او بیگا کیږي نصاری چې سبا او نور راخیږي نو د چا بادشاہي ختمه او د چا بادشاہي راغلی وي یو غزاد دی چې موسمونه بدليږي سبا او بیګار ازي خدا غ بادشاہي قائم او دائمه ده دا خبره که زمون دې زړه ته الله په خپل رحم او کرم وردن نکي چې مونږ بمرو په مونږ به فنا راځي نو د دې دن کې دو سره به زمون په ژوندۍ کې الله یو انقلاب راوړي دا څومره چې موږ د الله د دین نه لری لری ګرځو نو حقیقت دا دی چې موږ د بل مرګ منو خو خپل مولانه نه منل ور دي قبر کې د چا مال جیداد د چا نسب د چا حسن د چا وزارت او معتبری او منبری پکار ناراضي دا خو د دنیا سيزونه دی او د دنیا کې وفات شي قبر کې کپکار راضي نو ایمان برازي او خپل اعمال به پکار راضي او نن د هغه ایمان او د خپل اعمال یو میدان موږ تاسو له جوړ دی د مناسبت سره ما د سورہ ال عمران دا آیات مبارکه ولستو او یو حدیث د نبی کریم علیه السلام مستا سروان دی ولستو آیات مبارکه کې فرمایي وای هر یو نفس سکون کې د مرګ دی دا د مالک او خالق فیصله ده تشدانه د تشمر خو کافر منی وای په دنیا کې دا چې څوک نشته غني چې د مرګ نه انکار کوي تر دې کې دهریه دي د الله وجود او د الله ذات عالیه نه مني اغیب دا تسلیمای چې مروبا فنا برازي خو دې مرګ مسلمان چې کوم مرګ منی دې سره ډېر خبرې تړلې د دې مرګ سره ګور زنکدن دی او د زنکدن دا لږ وخت ډیر نازک دی کدی لږ وخت کې ایمان او کلمه نصیب شي نو ټول عمر د برزخ او د قبر او د آخرت ژوند جوړ شو او الله دې دې کې دې لږ وخت کې دیو سړی خپو فائدہ او خاتمه په ایمان نشوا نداغټو لرس تبا او برباد شو د دې مرګ منلو سره د ځنکدن مسلم ده ا د ځنکدن مسله ډېر نازک او خطرناک ده ځکه دا لږ وخت کدی کې الله کلمه او ایمان نصیب کی نو بس لاړ د دنیا ستړي والی خپتالونا پریشانای او دا شتا او دا نشتا او دا سړه دا دا تو دا, دا ادا بچي بیمار دی دا فلانه پریشانی دا کچری کلمه نسیم شټول غمونه او پریشانای ختم شو او الله دې نگی کدی لک سات کی ایمان سره خاتمه او نشوا نو دې یو داسې پریشانو سلسله شروع شوا چې د دنیا د غمونه لاسه د دنیا غم فانی دی د دې خوشحالي فانی ده او د آخرت خوشحالي باقی او دائمه ده او دا غي غم او پریشانی قائمه او دائمه ده هر نفس سکون کې د مرګ دی مرګ برازي مرګ سره ځن کدن حال دی دا بیا دا ورپسې قبر ځان ته او عالم دی دیتا عالم قبر او عالم برزخ وای دا زموږ استاد د ټول ایمان د ذکر ته مسلمانان وای کله چا پدې کې ذره بر شک یا سره مؤمن نه دی چې د قبر جزا او سزا حق ده دا یو دومره لوی دنیا ده چې دا دنیا لا څه شي ده ای وای دا ماشوم چې د مور په خېټه کې عالم البطن چې ورته وای نو که د مور خېټه کې دل سو کوی چې دا یو دنیا را پکې نور راخیږي اپاغه کې نور پریوزی پاغه کې موسمونه بدليږي نه الته دا عقل دا نه بیا وای چې لوی دنیا دا چې زما د مور دا خېټر دا چې دا دنیا د عالم قبر په مقابله کې هیڅ شی نه دی نو ورپسې زما عزت مندو د مرد سره قبر دی ا قبر څه شی دی دا علما وی وی قبر د هر چا د عمل صندوق دی لکه تاسو وروړي چې صندوق نه ورلنه کوم چې سړي وروړي هغه پکې پراته دي کوم ژوند په غیبتونو په چغلو په کنزلو کې تیر کو نو بس په قبر د خپل عمل صندوق تل د جلال جو هغه کنزلې وي او هغه غیبتونه وي هغه چغلې وي د بل سپکاوي وي ځکه زموږ د بازي الله دې رحم کې د ژوند مقصد څه دی د بل سپکاوي بل سپکول بل پور خندا کول په بل دروغ جوړو پدې کې زموږ شپه او رسته دي او نظم عزتمند کوم او تاسو خپل اخلاق سره ژوند تیر نو هغه اخلاق به د قبر کې موجود وي سچ موکړي هغه په دې قبر کې موجود پراته وي الله قران شریف کې وای او وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد چا چې سګړي هغه اعمال به موجود وي یو بد حدیث موږ مخ کی جمعو کې ذکر کړو چې دا انسان خبر تلار شي دا ټول اعمال حاضرې دا د مدد د دې په لور دی موږ ولاړ دې په لور دی روزه ولاړ دې په لور ستا صدقات ولاړ بل په لور دی خبر کې خپل اخلاق ولاړ بل طرف ته بستا حج او عمره ولاړ دا بستا د مدد د فاره په قبر کې سوي ها دا قران شریف چې موږ تاسو نن زده کو خپل بچی را لیږو دا قران شریف په باقاعده قبر ته راځي دا د وفا نډک کتاب دې خو کنن چا د دې سره پورا دوستی قائم دا دا قران شریف په خبر تراځي استاد علی کمل وتا پس خبر لګرځي سید العالمین صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای چې څوک مرشي هر انسان پس دری سيزونه ور سره روان وي یو د مال دی په خوا وو خان وسونو اوس موټر دی پاره کې او په سورلو کې خلک سوار دي یو د سره د بال بچ روان دی بچی دی نوسی دی رونه دی رشتہ دار دی او دریم د سره عمل دی دا مال او اولاد چې د خارو کې خفي واپس پته راځي بچی به ته واپس راځي کله چا بچي دی والدین به ته واپس راځي یو باقی پات کی دن کې په قبر کې څه شي نیک عمل دی ادا نیک عمل په یو خاصه شکل کې خاور ترازی ادا بد عمل په یو بد شکل کې خاور ترازی نایات کی وای کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی دا مرګ ور راحت ته کچا ژوند خطر کو کچا ژوند خطر کو نبی علیہ السلام یو جنازه ته د مسلم شریف حدیث ته نو جنازه ته ریو فرمایل وی مستریح او مستراح منه د صحابه ورته قربان د دې څه مقصد دی مستریح معنا وا آرام مندل کړي بس دې د دنیا ستړي وي د دنیا د اړه ستړي دي کنه چې دې نه معشوم اوس فارغ نه دي ایسو کوم دي دا د ستړو زه دي د دې ستړو نه آرام په مر سره راځي او با شرط دا چې خاتمه په ایمان شو مؤمن مسلمان د دنیا د غمونو پریشانو د ستړو نه پراحت شو او مستراح منه یا با سره چې مرشي نو علت مخلوق په آرام شو هیڅ دې ژوند نه او خلق په تکلیف تاسو ګور د باز خلکو ژوند د څومره مسلمانانو د گاونډیانو د خپل او د پردو د تکلیف او یو سبب دی د څومره زناور او د حیواناتو د تکلیف یو سبب دی نو ظالم بے انصاف گنہگار چې مړ مرشي ایلت خلق سا والی تاسو ګورئ نه مظلوم خو ایله سا واغستا چې ظالم د الله په فقر او نیو کې راغی نو دوه قسمه حال دی مستریح منه مستریح او مستراح منه یا آرام حاصلول دی یا تیل خلق شو بارام شو دیو جن زمای عزت مند دې رزه د پاره دا جمعه لم خلق راضی دې د پار روزم نسی دې د پار خلق د ظلم زیاتی نه زیانم ساتي چې دا ورځ زما عزت مندو زموږ استاد په سر دا اګه دې لچا پوره تیار یو نو مرګ پوره سکون دې پوره خوشحالي ته بلال رضی الله مبارک راغلی دا خادم خاص د جناب نبی کریم علیه السلام او په سابقون الاولون کې ده ځکه په غلامانو کې د زنه مخکې چا ایمان نه درول او یو په سخت خلقو کې تاسو ګور دي بار فرش لوځي لګ خپکه کې ده دا خو دې نه ګرمي ده د حجاز مقدس ګرمي د مکه مکرمه ګرمي د دې زه دګنا ده پدې تو دو کانو به غواچو تر دې چې په سروټ کې مچولې خدای حضرت بلال رضی الله عنه په ظاهر باطن او باطن په ظاهري وینا کې ذره بر فرق نه راغلی نو بلال رضی الله عنه مبارک چې زموږ دي کتابونو لیکلو چې کله وفات کېدو نو خپل جوړه واچولا خپل جوړه خلک خوشاله او خلک جړل او غدن نلقل حبا سبا به د دوستانو سره ملاوي محمدن وصحبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه مرګ دی خلکو جړل هغه د مرګ د پاره یو خپل جوړو ځکه بلال ټول ځوان هغه د الله او د الله د رسول په محبت او په تابعداري کې تیر کړو نا مرګ ته زما عزت مند شو خوشاله دوه دیو جن زموږ دی علماء لیکلي یو عالم نه چاته پوښو بادشاہ ویړه تنګو نو وزیر لوي چاله می بوز زړه می پریشان دی اړه پریشان الوی چې کله خبره خیرت دی نو عالمانو اپخوا سلفو عالم وغوی چې با وچارته بادشاہ راځي هغه بادشاہ د فقیرانو کور کې څه کوي دراتلو نمک کی ویډیو مړه کړ نو بادشاہ را غلا سے تقول چلا سے په غالب وکت ولګیدل ناغوی سمرا فاستلاس دی او که قبر کی چنجو نه خوړې بس بادشاہ چلے کې خبر سره فنا را یاد شوه چې زما لا پاستا او خایسته خایسته لاس دا خو په قبر کې سکی دا په قبر کې خاورې کیږي دا به چینجی خوري بیا ورته بادشاہ ډېر تپوسونه ته کلیو تپوسه دامو کو چې سو جدا چې په خواني به مرګ ته خوشاله دل او موږ د مرګ نه یریږو نه عالم ورته وې ابو حازم رضی الله عنه رحمه الله ورته وی وجه دا دا چې په خوانو دنیا روانه او قبر آباد سوق چې د ویرانۍ او د ځنګل او د صحرا نه آبادۍ لذیا خوشحال وي او موږ دنیا آباد کړي قبر روان پروت دی ځکه زموږ اخلاق د شریعت مطابق نه دي زموږ په کور کې ژوند د شریعت مطابق نه دی زموږ د گاونډي سره سلوک سم نه دی زموږ د خلې نه خبره سم نه روزي نو موږ خپل خبر او خیرت دا ضایع کړي او یو سړی چې د آبادی او د خوشحالي د زینا مصیبت او یو ځنګل ته زیا پریشانې نظم عزت مندو دا لګ وخت دې د خپل قبر او د آخرت جوړولو لپاره الله فرمایي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی وانما توفون اجورکم یوم القیامه بیشک پورا به درکړې شي تاسو ته تاسو اجرونه په ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وير غسوب چې د اور نه لری کړې شو ا د اور نه ورته نجات ملاو شو او جنت ته وردن کړې شو فقد فاز نو کامیاب دی دی ور کامیابی سره تاسو ګورئ دا بان کې مؤذن دو پیری وای حي علی الفلاح حي علی الفلاح فلاح او فوز یو معنا ده کامیابی سره وای کامیابی دا نه چې ما ټول دنیا ده ازما حکومت دې ازما لخر دي زکه مرشم نو پدې دور حکومت او لخر بسکو ما دا حکومت او لخر اخلاصول شي کامیابی دا نه چې زما بنگلي دي ازما مال او دولت دې ازما نوکران او خادمان دي فما کمر گراغه زما مال او خادمان مانش اخلاصول کامیابی سره چې څوک د اور نه بچو جنت ته ورکړ شي دیو جن ګور دک څوک یو ځای ناس شي څوک بل ځای ناس شي څوک سره زر خرڅي او په یو پنځه منټه کې لکونه روپۍ ګټي او مؤذن ورته وای حي علی الفلاح د کامیابی ویل راشه ته خو په سکند او منټونو کې لکونه ګټي او کامیابی دا نه د کامیابی صدا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د اور نه نجات ورته ورکړې شو لری کړې شو او جنت ته وردن نکړې شو نو دې کامیاب شو دغه کامیابی الله دې موږ او تاسو له دا کامیابی کامیابی څه شی دی بھائی ها د اور نه بچ کېدل او جنت ته وردن نکېدل اوس د اور نه د بچ کېدو د پاره څه شته کې نشته دا جبه به سنباله دا غوګونه به سنباله دا سترګې به سنباله خپل ظاهر او باطن به الله ته متوجي کې د اور د بچ کېدو لپاره داري د حلال او طلب وکې د حرام او د پردي حق نه با ځان ساتي جنت ته دتلو لپاره سخکلي اخلاق دي چې ستا به وس کیږي او د الله د پاره به جبه سنباله د الله د پاره به سترګې اندامونه سنباله ظلم بنکه یو سره به زیاته کوي او تاسو سره به د قبر او د آخرت غم وي نو د جنت د تلو د پاره او د اور د بچ کېدو د پاره اعمال دي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه د ژوند د دنیا ومل حیات الدنیا ند ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی اے د دنیا کا بنگلا دا کده دی حکومت دے که اقتدار دے کده مشرعی کرسی دا دا کرسی والا وی جدا کرسی با میشی مال والا وی جدا مال با میشی د خار او تلال د چا په نصیب کې کفن وی نه وی دریاب کې میان خوري کفن په نصیب کې نه وی نه د ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی او ډېر زیات عابد دا د عمر رضی الله عنه په بچو کې د ټولو نه لوی شان والا بچی دی ورنه دا غي لونم ډېری وي او دای بچی ډېرو خو په ټولو کې افضل څوک دی ابن عمر رضی الله عنه دی اده مکه مکرمه کې وفات دی اوس چې موږ حج لتلو نا بچی را لارې کوشو خیره غجون کې موږ گاډي کې ماولې چې کله خپل راشو نور بشو وې دي کوشو کې چې دا سدن نشه د ابن عمر رضی الله عنه قبر ده دې دا غزه کې وفات شوه د صحابه کرامو دا طریقه و چې څوک بکم زه وفات شونو ګرځول وینا کوم ځای کې چې الله حبيب jihad کړي او شهدا شوی هغه ځای نه لري کړی دي بلکې ته دفن ځکه د مړي ګرځول ټول تکلیف ده مړي لم تکلیف رسه کدی الله بخله اولی د جنت نه بن کړي او دلته ګورم مړې چې خخني دا مشران چې سوې دا د دین نه دی زده کړی وای چې مړې خخ شي نیم غم ختم شي تر څو چې ګورم مړې پروت دغه ماشومان وی که زنانه وی که ناری که د لوګي شوکمري بیا د پښتنو خزنه غیرت د اسلام نه خلاف هم ده وای مړې پروت دی ډوډۍ خوري نه د مړی د خخېدو سره نیم غم ختم شي څومره چې تلوار کول شي نو تلوار کوا او الله او رسول چې سوي دي کنه ګور د مړی په دفن کې تلوار ده دومره تلوار ده چې بس قبر تیار شو کفن تیار شو بیا دې انتظار نشته چې بچي شتا او کې نشتا اوس ماشاءالله خلک لکه پوه شول په خوا وجنن مړو شو سبا به خفور اې دې په لګور یو سړي ټول عمر خواري کړي او هغه ته جنت ملاو دی اتا ایثار کړي نو که پنځه منټه دې ایثار کو ظلم دی کو کو دې نو حقتا یو غنټه ایثار کو ظلم دی کو کو دې نو کو د چې سړی الله په خله وخت جنت ور کړی تا ایثار کړي چې نن 12 بجې مړ دی او ته سبا بیا به سبا یو بجې سکو نو د مړي سارول په شریعت کې نشتا بلکې زر زر داغه دفن دی داغه زر زر زما عزت مند دفن دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم ځای کې وفات دیم تک دفن دی او دا ډېر عابد ډېر به انتها عابد هر کال به حجم کولو او سکل مرګور لبیو مې زر عمرې کړی ناغې زر زر حساب کولو چې زور عمرې په سور موده کې کیږي وشي په خبره باندې دا هنن اوایي سفرونه دي د سورلو سفر دي ابن عمر رضی الله عنه په پیدل سفر کول د مدینه منوره کې اوسېدو او زمون محدثین لیکلي وای تر مرګ پورې 1000 عمرې سکړې 1000 عمرې برابر کړې عمر یې سره پاسه اتیا کال عمر ابن عمر رضی الله عنه سره پاسه سو اما شوالي کې ایمان وروړي ځکه غزوه احد چې کېدو نو د مخه لراغه چې زمزم نو الله حبيب بتلا معشومه نه بځه غزوه خندق کې دیګه بلوغ ته رسیدلې غزوه خندق کې سره غزوه خندق کې دوی ته اجازه شوه احد کې ځان پیش کو چې زم تاسو سره وګ په وګ الله حبيبا د کفار سره جهاد کو خدا الله حبیب دې وړو کې وګڼلو نو واپس کو غزوه خندق د دوی اول سره دا اول جهاد ابن عمر رضی الله عنه یو ډېر لوی عجیب شان والا شخصیت قدمره اتباع وفقي چې د الله د بهج لږ کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام شپکړې ورته بشپکوله تر دې چې کوم ځای او داس مات کړي هغه ځای کې دا او داس مات کړي دا دوپر اتباع په بل چا کې نه و چرته چې هغه رسته را کړی الته رسته را کړی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه لوی سره او د خوب لیدل او الله د حبیب په زمانہ کې ناغه خپل خور ته وي خور بي بي د نبی عليه السلام بي بي وا ام المؤمنين حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنها ناغه خوف چې نبی عليه السلام ته وي دا الله حبيب ورته وي عبد الله يو نیک سره دی خو کله شپې مسکولې نو دا خبره چې د واورې د تر مرګ د نه تهجد نه دي کړا شي بیا وستا دا اور دې لیک سره دې او کله شپې لګرا پاسې دې الله دې موږ تاسو له دې شپې درا پاسې دو توفیق راکړي چې په دې خپل قبر او خیرت باندې سره جړاو کی ابن عمر رضی الله عنه لوی سره د دنیا نه ډېر بے رغبت عثمان رضی الله عنه ورته سو او دا ورکول په خپل خلافت کې د د والد د شهادت نه پس دا څه خلق نن خو په مشره یو معتبره د خلکو جنگ دی یو بل په مړکای دلې وې تعالی صدر کو نو د عثمان رضی الله عنه توي ما د الله د حبيب نه اوریدلی چې څوک د الله په نوم در نه پناهي غواړي نو پناهي به ورکوي دا الله په نوم پناهي غواړم چې ما د سزا مواري ورکوم ځکه د خلیفہ حکم رد کول ناروا دی دا ورته وی خطا خدای الله په نوم پناهي وغوښتا او چاله وای هغه چې ستاسو ته خلق دا مشرینه سمبالای نو دا خو بنا اهل لپلاس کې راځي دمرا د مشرینا ابن عمر رضی الله عنه سو لره حوالی صاحب ورتدا سے زیر ور کړو دی ویلی چې کله هغه شهید کېدو نو وی د شپږو کسانو کې ځان ته امیر جوړ کړي شپږ کسان شو کو دا هغه عشره مبشره پاتې چې د الله حبيب په دنیا کې ګور عمر رضی الله عنه دمر لوی احسان دی عمر وی د شپږو کسانو کې خلیفہ جوړ کړي ازما دا بچي خیر د مشوره دی والي ګوره دا په خلافت کې پرخه دي نن سبا خدا سے لسبي شعر راغله کته بشری بیا بچی بشری کاغه کې اهلیت شتا او کنيشتا بیا ود انوسیب مشروي دکی اهلیت د مشرای عمر رضی الله عنه دنه خیر د مشوره واخلې وګوره مشرای دنه به مهارت او خلافت نو ورکوي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دمر لوی عظیم شخصیت ته د فرمای نبی علیہ السلام زړه دیوګی نه ونیو اگر دا صحابه کو تاسو لوی دا دین دا سه محفوظ راغله چې مال اگر خبرم یاد دا دام یاد دي چې پیغمبر علیه السلام خبره کوله نو دا غی لاس مبارک زما پوګي پروت لکه څوک خبردارې پوګي را تلاش کې خوې کن فی الدنیا کانک غریب په دنیا کې دا سې ژوند تیر کا لکه ته چې ناشنا اې غریب ناشنا لکه یو کلی ملاړ شو پیجنې نه سکار دې دې سہاجت تتلې دې بازار کې سودا نه اوس هغه کې ته د دوتري شپې سبا کې کته لاړې دوتري شپولا ول توې جوارو بدل ته بازار له بنگله جوړه یو داسې چې په یو خار تیریږي یو داسې چې یو خار کې یو دوه درې ورځې تیرې د سہاجت په بنیاد باندې دنیا کې دا سجون تیر کله کوم مسافر چې په لار تیریږي نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دغه فرمایل اذا امسيت فلا تنتظر الصباح چې کله د ما خام کو نو د سبا په انتظار کې غوا اے ما خام شندا چې مو چې سبا چې سبا کې لویش پلا دې کې د تقریر غ فیصله کرو رسی نو چې سبا کې کی ته بخارو کې پروت او چې کله دې سبا کو نو د ما خام پته مکه غوا چې ما خام کیږي وا کی دې شي ما خام راضي اپتا باندې خاور انبار وي وخذ من صحتك لمرضك راوال د خپل صحت نه د مرض د پاره ور په صحت کې ارس کیږي سړی بیمار شینا هو بم ولا بل تخله کې ور کوي بیمار او دسمات لمبل گزر تو بیماری کې د اخرت د قبر د پاره ته تیارې وکي اوس د صحت روغ ده نملا او تړا ته د سر پار پیدا ہے دا دکان پټه نوکری استاد جون مقصد نه لري دا استاد جون یو ضرورت ته دا په قدر ضرورت کې استاد دی جون مقصد د قبر د پارا تیارې کول چې خپل قبر د پارا سور کې تیارې وکړي نو صحت باندې روغ نو پښابه زور ورکړي چې سبا بیمار شي د بیماری کې خو کله فرض مزم سره نشي کوله په بیماری کې کله فرضي روزم نشي نیوي نو تب نفلی عبادت سو کې بل د الله یو قانون دی وای کله یو سره په صحت کې چې کوم اعمال کوي نو رب کریم ملائکه ته وایي رب کریم ملائکه ته وای زما دې بنده چې په صحت کې سکول اوس بیمار شوی هغه ورته لیکي چې موږ په صحت کې سکوري دي سبو لیکي ته چې روغ رمټي اسکه ا بیماری را لن الله ملائکه لسوي تاسو چې مسافر شنو بیا هم در لیکي ما نسکاله عمر دې تاسو کو مسافر باندې محرم شریف کې وی چې سنت څه کني شنما والی مسافر باندې خو سنت نشته او مې ته خپل قوم زکا چې یو موز په یو لاس ده نو دا چې چم دي ویلي چې ګني مسافر باندې سنت کې وکړ نو ناروي وکړ څه پوښي په خبره باندې یو مستمون دی علماء لیکل علامه حافظ ابن حجر رحم الله شمیر کړي وې دی او شری چې سرمیاشت د پاس او سره د پاس 15 50 کال 15 کم شپېته کال عمر شي نو پدې کې بده یو لاک منځونه برابر د حرم یو مز چې ستا کم شپېته کال عمر وي او دې ټولو کې منځونه او کې نو یې لبه یو لاک برابر شي نو په حالت سفر کې موږ هغه لیکل کېږي چې تا په اقامت کې سکړي ویونی صد خپل صحت نه د بیماری د پاره او د خپل ژوند نه د مرګ د پاره نظم عزت مندو دا لنګړي فانی دنیا دا هر څوک لوی لوی امیدونه یې دلته بخاری شریف حدیث کې راغلی انس رضی الله عنه فرمایي خادم خاص د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام و اذا الله حبیب ستر خیراخ کې تاسو سلورګټا مربع شکل جوړ او هغه نه دا فکر خراق کا پمنس کې ولې او کر خراق کا وېدا انسان دی او د دې مربع شکل په منځ کې وېدا نیټه ده ابه هغه نه او ذکر خبر وېستا وېدا د دوه امیدونه دي مرګ له ګنټا یا رز او میاش او کال پاتې ده او د دې بندو وسونه د سونو کال دي بده وای دا وکوم دا وکوم ا دې کې سره ورسي دیو جن اوګدو اوګدو مې دونه دې څوک نه ساتي استاد بچوم الله مل له اي چې کم ذات کې دا کړی هغه ذات سره هغه رازق له نو د الله حبيب وي خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الانسان وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاء الخط الاقرب راشی وای دا انسان دې دا د نیټه دا پمن د دې کې چې دی وی هغه نږدې خطر ورسي علماء دا شکل به جوړ کړ ګور دې کتاب کې د لختاري دا ہے اوبای دې دې خلک به وکړي دا مربع شکل د انسان هغه نیټه ده چې د نګیر چاپیر راته او دا ا د تقدیر نه سو خلاصې دې نشي دیو جن د چا امر چې په کومه طریقه را نو کته وې داسې شوی داسې وو داستا ایمان په خرابي حدیث پاک کې راغلي لفظ لو راضی لکه موږ وایو که داسې شوی نو داسې به نو عربی کې داغه لپاره لفظ لو راځي چې ته یې را سره بازار لتلو یره کمانه وی پریخه کنه نو دې به مړ شوی نه وی او یره ما په وخت او رسولو غنه دې به بچ شوی وی خلک وای و یره سړې ته سړې ته مړ شو په وخت او رسولو دا خبره د تقدیر منافی دي زمون ایمانیات کې یو ایمان دا دی چې د تقدیر فیصله ده ایتا خو ډاکټر لونه رسول په وخت دا چې تیراتا او مړ شو نو دې ته ولې مړ شو اتا سره او پیسې نه وی د علاج وس دی نو نو دا بادشاہانو ته چې ډاکټران تیار ولاړ دي او پروغ رپټ ته امید راځي درې پیری ګوري چې وای ته کې سکه سر لیدا دی ولې پړ شو دا ډاکټران خپل ولې مړ شي نه د تقدیر فیصله چې ورسیږي نو بیا پکې بل شي کار نه کوي که چا دا وي چې کدا سه شوی نو دا سه وو نو دا الله حبیب وي دا سه وایي دا شیطان ته دروازه کولاوي د تقدیر مسله تسلیمول دا زما عزت مند زموږ استاد ایمان د چا چې د چا کم ځکه الله د چا کم ځکه مرګ لیکلې پسې لیکلې ناغه دا غې نه بچ کې دي شنو دي علماء د مثال په تور یو خبره ذکر کړي و یو بادشاہ یا د بادشاہ لور ته دا پته لګې دي و چې ته به د جولاګي د لا سمره انکبوت چې ورته وای ناغه ځان ته شیشو محل جوړ کو جن کبوت چر تر عادت نش زموږ دي کتابونو لیکلي او ځلن کبوت راغې شیشې د پاسه ګرځي او دغه زنانه یا ناری نه د شیشه کې دي نو د سوچ کو چې دا خو جوړا غان کبوت ته چې ما مرګ ته راځي راشه د شیشه نه په عمله وکا لا شیشه ول په خپل کلاو کا ورتل نشو الله چې په سبا نه مرګ لیکلې ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر د نبی کریم علیه السلام بچو ابراهیم او د الله حبیب تډیر خوب د داتل سمیاشت عمر تر رسیدل او د یو زنانه رضای مور ولاغه پیس کل او داغه خاون به د لوهاري کار کول بل الله حبیب بکل لاړ هغه خپل دکان ګرم کړ په خو هم د لوهار دکان یاد ته کړ لوهار دکان کې با لوګي بو بل الله حبیب باغ لوګو کې وردن نشو بچي به ورته وېستو او د الله حبيب بخل کو ادب چی ملاقات به وکړو راوړ د الله حبيب پس خبرو شو چې ابراهيم بیمار دی د الله حبيب ته جولې تر اوچت کو و ابراهيم يجود بنفسه حديث د بخاري شریف کې راغلی ابراهيم د خپل روح سکولا هغه باندې سخا کول روح الله لا والا کول دغه د سید العالمین په جولای کې دا غي د جګر ټوکړه بچي پلاسو کړي او الله ته روح واغس که ډاکټر بچکول کول شوی اسباب بچکول کول شوی نو د سید العالمین په جولای کې بداغه د بچینا تر دې چې الله د حبیب د سترګو مبارک نو ختر روان شي او وی رخ فقیږي د سترګو نه اوخ کیږي مونږ ستا په جدای او بلکون ابراهیم جدای خفایو خدا الله فیصله کې څوک سوي لش کله الله په فیصله کې سوي اخرت ته خراب په بے صبرۍ مصیبت لری کېږي نه اخرت به خراب په بے صبرۍ باندې مصیبت لری کېږي نه بلکې اخرت ته زما عزت مند خرابېږي نو دا الله غ نیټر ورسیږي او انسان باندې مرګ راشي د زما عزتمندو مرګ یقیني دی ایس پته نه لګي ورته هر مسلمان لکه دا درد وی چې زبدا شي کوم توبه وو واسو موجومات کې بکینم خدای واره چاله کوي نفس او شیطان ول واره چاله پکوي مرګ ورته ځوانانو لیدل چې وفات شول کنا ځوانان زموږ د طالب علمو الله رب العزت دې شهادت قبول کړي دته اته کال تیر کل سجاد او علم کولو او خول زموږ یو سل ماشومان به تقریبا د سنبالو حضرې مدرسې په تعمیر کې که تاسو په هر دیوار او هر استنه لاس کې دی نو دا د نه خراب خدمت کو ما سره چې زه حج لتم تر اسلام آباد پورې لام ورو را سره بیا تاسو حالات وکړ چې په یو سات کې دا پوره شو الله ورکړ شهادت غمر کو خدا سے خپل مرګ او جوړ خدمت کړي نو مونږ بم نیو قیامت براشي او دا مدرسه شي دا غنه خته ختمي دې مدرسه کې څومره کار کیږي دا غبرخه وو پکې ځکه هغه دې طالبانو خدمت کړي زموږ خدمت کړي شپې له دې کتلې ورځ له دې کتلې طالبان سورې دې تیرې کې او زموږ د پلو نه سورې دې پس هغه اکسیډنټ دا د دنیا ژوند دی نو په دې ګوره ډېر لټړل نه دي پکار زموږه بچی تبا مدینه منوره کې اما شرط یو مشر قاری سبق هېلو زبه مر سره ملاو کوم ادارب د قراو طریقه دای چې ملما سر باندې خود کی کله ورا پاسه د مشر سره جامع کې مستاز خدا غزه د ریټایر شو مسجد نبوی کې د کتاب الله خدمت کول بل کالج عمر رحم علی استاد څه شو یا خو پاتشه پتا مرګ داسې راځي نن دی او سړی او کته شو راځي پسې تپوس کې اپ خارو کې پروت نو په خپل ځان رحم پکار دی مونږ د اسلام په وطن او د مسلمان په کور کې پیدا یو یقیني خبره ده چې موږ له دا بالکل پته ده چې دا خبر زموږ پس جوړیږي که پته نشته که تاسو کوئی دروغ به وای ځکه دا د مسلمان مور پلار په جولای کې لوي شوی د د علماو سره ناشته شپه او رزوري هر چاله دا پته ده چې دا قبر جوړیږي پس او خرابېږي پس نو خپل قبر په خپل لاسو جوړول روانول ندی پکار جوړول پکار دیو جن پرز د قیامت به الہ العالمین وای چې بندس اوس ظلم نکو سچې دې کړی وسا موجود دي هدي په لوګرا لکه وسړي د سر جرګې ته ولې په خپل فیصله وکا الله وای بندا ته په خپل فز اقرا کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا اے بنده د عمل نامه دی ولولا او ځان تر حساب وکړه الله دور لوی عدل ته په خپل انصاف وکړه تا سره خو زما ملائکه کرام الکاتبین سو ظلم نه کړي دا چې غونډې شي چې تا یو ګناه کړی تا په زیدو لیکلي یا دا څه خو ندی شي چې تا غني یو مسکړه او کرام الکاتبین نه دی لیکل اقرا کتابک دا ملامه د پخپل ولولا کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا وای پس تعالی نفس پخپل ځان سره حساب وکا پخپل ځان سره سوکا حساب وکا د زمای عزت مند چې بازار باندې اورخ لیګو رانیز دی شو دی علماء ته زموږ د عمل ک الحمدلله د علماء دی په هر مسجد کې عالم دی او چې عالم وي ناغه یو وخت نیم د قران درس کوي تاسو ټول ته پکار دي چې موږ دې ته حاجت مني دې دې کوم دا کم زموږ گاونډیان دي وګوره ما سوتن د قران شریف درس کیږي سارین درس کیږي د قرآن شریف او د احادیث په درسونو کې زما عزت مند کې نه بایزونو کې ګوره د تبلیغ والا دوستان وی تعلیم کوي اغلب وخت ورکړي زکای د موز یو حدیث وای د روزې د فضایل او د ذکر یو حدیث وای نو ته چې د خپل پیغمبر خبره واورې دې خبرو کې الله دمرا اثر یې بل کوشش دا کوي چې زیات اوقات موږ تاسو جمعات کې تیر وردام د تقدیر مسله د تاسو لمخ کې تیر شول فیصله شوه چې د دې انسان په نصیب کې دومره رزق دی د قسم د کړه ټولي دنیا قوتونه راجم کی نو د یو د غنم او دانا د خپل نصیب نه سیوا نشي پړې کو به پړې شي رزق لیکلې کار کوا دام تعالی نو چې ته کار مکوا دکان کوا نوکری کوا زمیداری کوا خدا یقین ساته چې لیکلې د چې کله دی باندې یقین راشي مولا په مسجد کې د ناس ته توفیق ولاو شي بایره ته کیسه لیکلې یو غنټه د دکان کې ناس شي لیکلې ابراکه اما پټي کې یو غنټه کار وکړو ادمو سره یو مرګ او والد سه بو وفات ته واج بدلې دي وای خلکو به شپم کار کول او ما والد سه په درز یو کو د شپې نه کولو وای مور مې ولوي دا خلک د شپې کوي تم ورته لګا د شپې کوا وای والد سه مې ولوي چې د لاس او فزول حکم کړه او لاس مې فزول یوس خیر او ډیرور او قبول والا سوق دي دغه مختصر کار کوا او دا ایمان او ساتک کار دې لګو کو کډیر دې وکړو چې سی لیکلی ها وتا کې سره دا چې وایي چې زه خو پنځه ګنټې زمیداری کوم اراش لس به کم او زه خو پنځه ګنټې نوکری کوم لس به کم قسم دې کده خپل رزق سیوا کولې شي هغه دا چې وایي چې زه خو ګنټه مسجد کې کینم او اوس بد وګنټې کینم نو قران وایي چې او تازان لا خیرت سیوا کوم د دنیا رزق په مهنت نه دی او د آخرت اجر څه دی اپ مهنت ته ومن اراد الاخرته وسعى لها سعيها فاولائک کان سعیهم مشکورا څوک چې څومره ځانو کړولو اے اوسړه یو غنټه جمعات کې ناشته ابل سارا نما خام پورې ناشته په دواړو اجر یو پر ده اته وګوري باز سړې دکان کې لږ غنټه ناشته خداغه قسمت کې یو دمړې نشته یو پیسې نشته اواز یو ګډې لرالو ازرګونو روپې وګټلې رزق الله رب العزت په مهنت نه دی مقرر کړي مهنت کوا نوکری کوا او چې دا الله د دین تقاضا راشي نو بیا دنیا شاته ورځوا نو خپل عالمانو سره زما عزت مندو کې نه خپل مسې کولو کوشش وکړي چې د مس په معنا پوه شو د مس په مقصد پوه شو که زموږ مس سم شو نو زموږ هر څه وسې شي هر څه به زما عزت مند که مس مو سم شو نو هر څه به زما عزت مند زموږ استاد په کلار کلار مس کوي نوافل کوي بل اخلاق ساتي مونږ د جبه د لاس ډېر په تباہی کې واقع یو سار نه تر ماخام پوری د سمر سمر خلقو غیبت کو دای چغلی کو سپکاوي کو خپل جبه سنبال ساتي اصفای او مرګری توایا چرور دا سمکوا غیبت مکوا چغلی مکوا یا که خامخا باز سړې منی نه نو ددا سړي د ناس ته نه ځان ساته هغه چا سره کینا چې دا غناستا ستا په علم کې زیادت راوړي دا غناستا تعالی قبر او خیرت را یاد نظم عزت مندو د مرګ اس پته نه لګي چې موږ تاسو د دې مرګ د پاره تیارې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دے ترمذی شریف وای د اوس زونو نه مخ کې په اعمالو کې جلدی او کوي بادرو بالاعمال سبعا اعمالو کې جلدی او کوي د اوس زونو نه مخ کې ای وای ته انتظار نکې مگر د داسې فقیرای چر سبدر نه هیر کی باز اوقاتو کې په شری داسې فقیر راشي دا حدیث نه دی زو محاوره دا د عربی ویکاد الفقر ان یکون کفرا ان قریب ده چې د باز غریبۍ نه کفر جوړ شي باز فقیر په ګډ وډو سروي او د الله ز تقدیر په فیصله اعتراضونه کوي مالدار ول بدر دي کنځلې کوي وایته پدې انتظار چې دا چې غریبی راشي چې هر فدر نه هیر کی او غنن متغیا یا ددا سے مالداري په انتظار چې تا به سرکش کی ډېر خلک مالدار شي او تاسو په دې سترګو ګورئ په زورګونو کې به یو وی چې غریب نو می حیا وا او چې مالدار او می حیا وا د باز مالدار وسی دای د کور بار ټول حیا لاړ شي به زنانه د سړو سره وګ په وګ ګرځي او مرضا مفسدا درېمه خبره سره وایي چې اعمال لکه نو دی او داسې مرض په انتظار یې پتا کې و فساد راوړي بعضي بیمارو کې سره اسم نشي کوله بعضي بیمارو کې اسم نکی او حرمن مفندن یا داسې ګډاواله راشي چې هغه سره د عقل کمزوري رااله د بازي بوډا غریب عقل کار نه کوي اغا نیت تړي نو د دوه رکعاتو په ځای سلور کوي ا د سلور په ځای پنځه او شپږ کوي نو ورته د خپل قاعده پته لګي او موتن مجهزا یا مرګ چې په تلوار را روان دی مرګ خبر تک کلو دی اخلق درا پاسې تمړي او الدجال یا دجال فشر غائب ينتظر دا خو یو ناکار شر غائب دی چې د دې انتظار کې دی شي او الساعه یا قیامت والساعه ادها وامر قیامت وې ډېر hebatnak دی او ډېر تریخ دی دغه عزت مند چې موږ تاسو اعمال طرف ته توجه کو او هغه سيزونه اختیار کو چې دا مرګ پر آیا دي تم کوشش کوئ خپل قبرستان تا که روزانه تلې شي نو خبره ده یعنی افته کې خو یو ځل خامخ په دې دې چې د کور او زین دا سوایا چې یا الله ز قبرستان ته زم خوستا پیغمبر علیه السلام فرمایلی او دای خبر استاسو خبرې دي او په خبرو زموږ ایمان دی چې د قبرونو ملاقات د دنیا نظر توري او آخرت را یادای بیا چې راکم قبرونه پیژنې کنه دا ډېر ډېر لوی عبرت وي چې ګوره دا غسړې دی چې د خلکو زمکه به نیویه کې چا به راکه د بوې کو وستی نو باندې والا لګه غې سره مدرېږي چې د دومره زورو چې به وادي لیمانه ابس ما کابو کړي د دا کړیو د دا کړیو هغه باندې لک سوچ کوا د الله حبیب فرمای وای ما تاسو د زیارت القبور نه منې کړی وای خو کوي فمن اراد ان يزور فليزر فانها تذكر بالاخره وای د چا چې اراده وي د قبرونو زیارت کی دا اخرت را یادای وګوره سنت طریقې مطابق د خپل والدین او رشتہ دار او خپل قبرستان ته روزانه تل فکر دی هغه دې کې دعا سره وکي اپ دعا کې لاس چتو لمشتا ور باز عالمان دا وي خو چې پیغمبر له خبره ثابت هي نو بیا د بل چا د خبره اډو سو وزن دی د نبی د خبره سره د بل چا خبره اډو سره خبره نه د پیغمبر خبره چې د صحابي قول حجت نه ده د امام خبره حجت نه ده نو باز خلک کوئی قبرستان کې بلا سوجت زکا اسه نه خلک وای چې اوس خلک قبر نه غواړي چیرې دا ول وای چې قبر نه غواړي علما لیکلي وو صحیح احادیثو کې راغلي چې زمون پیغمبر علیه السلام په قبرستان کې د مردگانو د دعا په وخت کې لاس اوچت کړي نو لاس مو چتا وای او دا وای چې الله دا عاجز دي کڅوګ دې بخلی درجات بلند او تاسو په عذابونو کې یا الہ العالمین ته ولا بخنو کله د ژوندۍ په دعا الله د قبرستان والو نه عذابونه پر عذاب وایا چې درنګ دې او کسات ته زم دې خارو ترازه درنګ دې او کسات ته موږ دې خارو تر روان یو د دې نه د مرګ نه د اچا زما عزت مند خلاصې دشته په دنیا کې څوک ژوندۍ پاتې کې دې شو نو انبیاء علیهم السلام به ژوندۍ پاتې وي او دام شکر وبا سي چې همیشه ژوند نشتا ځنې اوقاتو کې سړی داسې بوډا او بیمار شي چې په خپل ژوند ستومان شي دا قبر او مرګ د مسلمان د پاره یو پرده ده الله دې مال او تاسو له خپل قبر مخله کی وګوره د قبر د مخ کې دوه خپل ځای وي کته وی چې کارخانه کې او پټي کې او په دکان کې او په سکول او کالج کې به مالا قبر مخې لکی نه د ار زید طلبې د خپل خپل زید نو مساجدو کې ډېر وخت راوي څوک به د خپل عالمانو سره درسونو کې کېنای اوبای ها ولاس پابندۍ سره خپل عالمانو سره کې نه دین دې زده کوي د خپل عالمانو قدر عزت احترام کوي څه خبره چې در لکای د الله او د الله د رسول ناغه خبره باندې زما عزت مند عمل کوي د الله د کتاب او د پیغمبر علیه السلام دا حدیث او درسونو کې کې نه ځنې کسان دا سوي چې تا مکنه ملي اوس دا سه خبره ده چې اوس کې شنو کې د قران شریف درسونه او د حدیث درسونه سکی دا حدیث درسونه عوام سوره سوره فائدې واغست عوام سوره سوره فائدې واغست کله نا کله مونږ سره شکراشي و ير مونږ کې شنو نماز زنانه وي قران زده کړي نو ذکر کوم امتحان دیواله نه مالوي چې ټکه ټکه قران زده کړي دا یو داسې شی دی چې ځینې وګوره که درس کېږي د یو زنانه ماشوم چغې وایي او ماشوم وایي سکول له د بچی غواړي یا خوارودون کې پی غواړي نو مور پاغی شي او کله که دا داسې چې دا وایي چې بای ما ځان له کیسټ نه قرآن زده کو ځکه د تلو وخت ورسره نشته نو خو چې بچی ودو کو نو قرآن به وغواړي بچې سکول له رخصت کو خاون دې نو کرای تر رخصت کو نو کی دي نو دا طریقه خپل کورونو کې ګورا یو طریقه جوړه کړئ چې کم درسونه د اخلاقو دایره کې دند دند دي او هغه کې خالص د دین خبرې هغه کې د چا به حرمتي بي عزتي د چا په ذات حمله نشتا نو داسې درسونه سره کور کې بچو ته یو ماحول جوړ کړي هغه سره قرآن او سنت او دین زده کوي کال چې تیریږي نو څومره څومره فائدہ به زما عزت مندو کورونو ته شي کورونو ته برابر نشي زموږ د امر کې دي د یواله شه د مخ تر په وفات هم شو نه کور ته زموږ د درس له سپیکر بوتل حواله شه بیمار او کله نه کله به درس نه راغی دا هغه بچي مالوي چې والد شه به مر وخت دواره لکول چې درس به واوري دو چې دا زموږ ایمان دې چې دا د هدایت کتاب او هغه سړو نه چې سړی جوړ کړی وغه دا کتاب هغه ذکر چې قران او الله په عرش کې کولو ناغه د قران سره جوړ کو عمر رضی الله عنه یو عام سړیو د عمر نه فاروق اعظم پس جوړ شو د پیغمبر او د قران په تعلیماتو جوړ شو ابو بکر رضی الله عنه صدیق د قران او سنت په تعلیماتو جوړ شو عثمان رضی الله عنه ذنوره او د علی رضی الله عنه مرتضی د قران او سنت په تعلیماتو جوړ شو نګوره که چا نه سړی جوړیږي نو د قران په تعلیماتو به جوړیږي او که یو زنانه نم زنانه جوړیږي نو پس به جوړیږي سړی او خزه په دین خزه کیږي او سړی کیږي کوشش کوي چې کتاب تلاوت کوي دیتا د ناس ته کوشش کوي کدا چې چا سره ظلم زیاتې شوی د مرګ نمخ کې څه کوي معافي وغواړئ کوشش د خپل جبه د سنبالولو ډیر کوي چې جبه سنبال وی غیبت ني چغلی دي د چا سپکاوي دي الله دې زموږ استاد د ټولو جبه سنبال کی او د خپل قبر د آخرت فکر دې الله موږ او تاسو سره پیدا کړي اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله موږ سره د خپل قبر او د آخرت او استاد ملاقات فکر پیدا کړي الله موږ ته زموږ ټول والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو تا اصول فروع او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي زموږ دا کوم طالب علم شهید شوی دا دعا وغواړي چې الله دې ته جنت فردوس ورکړي او رب کریم د دا خواري او مهنت په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه الہ العالمین ټول مردگانو ته بخنه وکي او موږ ټول ژوندو ته د صحیح توبې توفیق راکړي یا رب کریم زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې سمر بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کې یا رب کریم د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دار قسمه